کړل عذاب په نازل شو غوښه څښا شوه، چینجي وشو، زړه ترې موړ شو. نو وې مونږ له اوس سبزي مبزي پکار ده، دال مال پکار، ځمکې زرغونې پکار. نو هغه صحرا کې نو صحرا کې خدا شي نه کیږي نو خوا کې آبادی و عام آبادی ویل تا ورشه نو التا کرونده کیږي پټي پولې شته کرې ریبې به هلته لاړل زمیندارې باندې اخته شونو صرف زمینداری دین منځ او دس ته پاتې شو زړونه سخاو کلک شو نو بیا د عذاب مستخیق شو ذلت مسکنت او غضب پرا او داغه قسوت قلبی سخته د وجه بیا د آیاتونو نه منکار شروع کو او انبیاء علیهم السلام هم شهیدان کول شروع نو دغه غا دویم نعمت ویس قلتم کله چې تاسو یا موسی موسی علی السلام لن نصبر هرگز مون صبر نکو یعنی نشو ټینګې ده لن نصبر مون نشو ټینګې ده علی طعام واحدن په یو قسم خوراک یو خو نه دی کنه طعام واحد یو خوراک باندې دونو من او سلوا نه یو قسم یعنی یو نوع هر وخت بس من او سلوا دی څه تبدیلیم پکاري دا د انسان فطرتي چې ګډان دی ولی نه چرګان دی ولی نه خو چې مسلسل شي نو سړی ته تنگ شي فطرت د انسان نو دا د فطرت خبره و خو دوی د بی قدره په شکل کړي دا فطرت خبره نه ده بی قدری ده دی وی مونږ په یو قسم خوراک نشو ټینګې ده نو فدولنا وغواړه مونږ لپاره ربک د خپل رب نه دی رب نه سوالو کوم لپاره غټ مرتبه والا ورکوټه مرتبه والا ته ورکوټه مرتبه غټ مرتبه والا ته ویل شي دواره لکوا دا خودل ته پیغمبر ته وی امت پیغمبر اوچت مقام او حدیث کې راځي عمر رضی الله عنه عمره لته نو نبی علی السلام ورته ویلو چې لا تنسنا فی دعائک یا اوخه روری مونږ دعا کې مې راوه وګوره پیغمبر عمر رضی الله عنه ته ویل ته دعا راته کوا د ته دعا الحی بالحی وی جم دې جم دي طویل شي دا وسیله جایز خدا وسیله صدا قولی نه ده فعلی ده فعلی مطلب دا چې دعا را لو کنه ولا دعا وکي دا نه چې د په خاطر نه دعا هغه ته وای فعل او دولنا ربک دې ته دعای دې ته وسیله فعلی وای شانور شاه کشمیر رحم الله فیض الباری کې لیکلی خبره هو بیا راشي لکه ابن ابا عباس رضی الله عنه باندې د عمر رضی الله عنه په دور کې د استسقا د پاره چې کوم وسیله نیول شوی نو دا اومدقه وسیله وا دعا الحی بالحی او دارنګ جمدی ته ویلو دواره لوک ولی مخکې با استسقا ضرورتو نبی علیہ السلام با استسقا وکړه دعا به مونږ لوک اوس ته مشر مونږ د نبی علی السلام د ترمه مشر مونږ نو اوس ته مخ کې شا استسقا وکا دعا را لوک چې الله پاک زمون دا مسله حل کی ناغا شانور شاه کشمیر مولا فیض الباری کې لیکلی دي چې دا وسیله قولیه نه ده دا وسیله فعلیه ده دا دانه چې د عباس په خاطر وسیله نه د عباس رضی الله عنه نه مطالبه د دعا او د استسقا او بیا چې د عمر رضی الله عنه الفاظ کوم حدیث کې راځي نو دا دا چې نتوسل الیک بعم نبیک مطلب دا چې د پیغمبر ترم تا تا په عملی تور وسیله کې پیش کړه عملی چې دعا را راو کنه الله د پیغمبر د تر دا دعا قبول کړي دا مطلب نه دا فعلی وی لکه دلته دا فعلی ده او دولنا ربک مونږ له غواړه فادو لنا ربک وغواړه مونږ د پاره د خپل رب نه دی اخرج لنا چې روباسي مونږ لمما د هغه سنه تنبت الارض چې زرغونی یې زمکا زمکا چې کوم اشیاء زرغونی اق دې مونږ له الله راکی یعنی د زمکه کاروان دی دا من بقلها دا د ما تفصیل شوس بیان شو من بقلها بقل سبزه ته وای اوس هم عرب چې دینو بقال تاسو ری ساته وای سبزی فروش ته وای اگر چې اوس دوی د لفظ عام نو دی بقالا اوس عام جرنل سٹور ته وای ورنه اصل به کې بقالا د سبزی دکان دی او بقال سبزی فروش دی ویل کیږي عام طور د مسور دال او ته مسور دال خنن سبا عرب عدس هر دال ته عدس وای حالانکه اصل کې دا مسور دال وبصلها پیاز دا شینه موږ له پکار دي ځکه مونږ ډیره موده د امن نسل و خوړ خو به قدرې کړو قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير آیا تاسو غواړئ دلته تستبدلون مزید په معنا ده مجرد آیا تاسو غواړی الذی غشه هو ادنا چې هغه معمولی ده او که چرته د مزید معنی کې آیا تاسو په بدل کې غواړی الذی غشه هو ادنا په دل کې غواړي خدغه اسانه معنا آیا غواړي تاسو هغه شی هو ادنا چې هغه معمولی دی بل لذي په بدل دا غشي کې هو خیر چې غوړه ده من سلوا غوړه ده د غستاسو د مطالبه والانه او ځکه په سو اعتبار یو خو هغه په مفت راځي د بکرې ریبه دویم غذایت کې هغه ډیر قوی او طاقتور شی دی آیا مړزو من سلوه او چرګان او الواګانې بخي که پیاز میاز بخي او مسرو دال بخي نو هوی خدي کنه نو غذایت کم خدي او حصول کم دا سری خدي او معمولی خدا دلته ملاویږي نه نو اهبتو مصر لاړ شه مصرن د آبادای ته مصر هغه مصر نه یادای چې واپس مصر ته راش لاړ شي واپس مصر کې سکه او نه دی د موسی علی السلام دور کې مصر ته تلی دي مصر ته نه دي تلی مصر ته ډېر لوري زمانه نه پس اهبتو مصر مصر نه مراد آبادی د دغلت عام آبادی د صحرا سره خوا کې چرته وا اهبتو مصرن او لاړ شي کوشه دا د عرب عربه محاوره ده اهبتو کوزیدل نمراسی تلل لکه مون پښتو کې وایو کړه چرته تل ولکه دا سه بار تلم خکته تلم بار خکته د استلال او جداوا دی زمیداری شروع کړه کنه نو اکثر زمیدار هغه د زمیدارې نوزګاریږي نه دا اول چې دینو ګوټ چاری کول بیا تخم کرل بیا بو بخوره کې او بس هر وخت به دغه باندې اخته شپورز نو زمیداری وخت ډیر غواړي او بیا زمیدار سم د کلی نه باروزی نو په پټی کې نه چې پټی کې جمعه تم نی نو زبس اذان هم و نری نو مونږ د زونه پروانه سات بل مازیش شیخ عبد السلام صاحب رحم الله بوي درس کې دی ځای کې ابوي وی وی دا اشنغر او مردان نوخار غاڼې دي وی دا اشنغر غاڼې وی پینځه شپک بلماز غواړي پینځه شپک بلماز وی کنه غاڼه چرته لیدلی موږ د میدانی خلک په پوي 4 ساده نو خار وغیرہ راي کې دا جوکی دی بل څه وای نمونه وای کنه پیړمار دی نور پوګوال ډیر شي اټول بل مازی دا خدای شان دی بل مازی نو ابوي چې یو غاڼه 15 شپک بل مازه غواړي نو ضربت ضربت علیهم الذلت والمسکنه دی په زمیدارې اخته شو مونز دین ته پاتې شو نو بس د ذلت او د مسکنت مستحق شو دا سم زمیدارو دا هدي مونږ د سینی او شر زکات ورکول ني نو سپیره په بد حل چرته جامه نوی نشي دا اصل دغه اثر دی نو دیم دغه سه وکړو زوره به ترې مزل زوره به اواله شو په دی باندې مراد ته لازم کېدل لازم شو دی پورې ذلت او ذلت والمسکنت او محتاجی ذلت او مسکنت وسر لازم شو د دې بل مازه بی دینه د وجه صرف دنیا ته او زمیدارې ته توجه ذلت ستوي فرق دا دی ذلت د زړی او مسکنت ظاهری وي زړونو کې ذلت پیدا شي ظاهری مسکنت په مسلط شي او داسیا تعبیر وکړه ذلت ویل کیږي فقر النفس فقر النفس فقر النفس ته وای ارووږي کېدل اروي وږي شو اروي وږي شي د دوی ارووږي شو ارووږي دل خو پیژنې کنه دنه فطرت وږي نو که هغه سره ډیر سینو هغه فطرت کې مغه سپیتوي دا په دوی باندې راغی دا خصيفت نه ده دې ته فقر النفس وایي او دا بد صفت ده او دا رنگ دې ته هغه شحم ویل کیږي کنه شح پیدا شي دنه فطری بخل سړي کې پیدا شي حرس پیدا شي نو کو سیمم غواړي بیا هم دغه سه لاس نشي بلته نو دقتا ویل کیږي فقر النفس خواري پکې راشي د يهودو کې دقه شی پیدا شو اور ویوږي شو اهل بدعت هم دی اے د وره غره به او بیږي خدای به مغه چکه صابون د لاس نیسی او سخات کې به ناشتي او شیخ القران رحم الله به وک او خونو بدعتي مولا ته د لا دوي چې مولوی صاحب الله ربانه ډیر فضل وکړو زامن د غټ شو خدای ته مانه سغواړي لکه ما ته موایا بیا خلک زکات نه راک نو ما سه زکات ته لاس نیولی صابون چکه ته لاس نیولی او د کفن ټوکړې ته لاس نیولی کنه او اسخه جانماز به کار ده شل دیر شروع بو هم جنازه کې مولوی صاحب لاس نیس اکه اگر که ورغر نه او بیگی دا سی ذلتو دا ورکه هغه هر اروا وګیش فقر النفس والمسکنه مسکنه ویل کیږي اظهار سوء الحال اظهار سوء الحال دن اروا موږ شو او به هر مسکنه دا د اظهار سوء الحال خپل حالت خلکو ته داسې شوکې ښکارا کوي چې زه حاجت منم خنا غوندي اگر که وسی ولی که خوا غوندي بیا وی خلک وای چې لکه خوشوي ده ضرورت نشته زکات پینې کیږي چې القرآن رحم الله به وی چې کله وی رجب شي کنه نو دا خونان بدعتيان دی بچرته زړې جامې خپل روباسي ابا واچي ازار سوء الحال حاجتمندی نو ظاهر به امزان حاجتمن حاجتمن خود او دنه اروا موږي شوی و دا حالت په دی باندې مسله دا چې خلک دین پری دی کنه او په الله اعتماد پری دی توکل نو دا حالت اهل بدعت باندې دا حالت ذکر راغی چې د الله اعتماد ختم شو او بل دا د دې خوارو غریبانانو ټول عمر دقه زکات دارنګ سخات دارنګ د دا کپن ټوکړه داو دا اوس خو خوشو کنه د مخکې بدعتیانو به جامم د کفن وي پټکې ویم د کفنو پټکو ته هم قتل اوس هم دا خونان چرته دي باندو مانډو کې ګورنو پټکې وې د کفن والا وایي دا ته کفن ملو شي په جنازه کې کنه جامې مغاچ نو دا حالت دین پټک د مسله پټکړه او سور ووته اسرا وکړه نو الله په خېټه ماړ نه کړ او چې کله سړی کې استغنا راشي او د الله د دین بیان نو هغه بیا د دغه ذلت نه روزي بیا خو خوري خس کی خګرزي شیخ عبدالسلام صاحب رحم الله بوي وای مونږ دا سخاتونه خیراتونه دا شینه پرې خل شو ما خامونه نو وای مونږ سارو بیګا چرګان او ګډان خورو د په عزت را لخلق را کوي او دی غریبانو مقه یو چکه صابون او چرتا شوما ماخه مقه مالم پینوش دغه حل ټول عمر ذلت نو ده هلی الذلت والمسکنه وباو بغضب من الله او وخت شو په غضب د الله د الله غضب هم پر راغی دا ولې وی ذالک دا ذالک سبب د ما قبل غضب ولې راغی ذلت مسکنت خو داغه زمیداره کې خطو منځو د سودین پر خوستو د وجو د غضب مستحق ولیش وی ذالک سبب د ما قبل دا غضب بیان نوم د دیو جی کانو چې دوی یکفرون بیات الله انکار کو د الله د آیاتونو نه ويقتلون النبيين وجل پیغمبران بغیر الحق بے جرم بے گنا بغیر سوچ انبیاء علیہ السلام شهیدان کول دا آیاتونه نه انکار کو ځکه چې هغه بالمازه بی دینه او دنیا پرسته ول زړه سخت کده سخت زړه د قسوت قلبی تذکره به مخ کې راشي نو بیا کتاب نه انکار ګران آسان شي بیا پیغمبر وجل حق پرس وجل او دې ته بیا څه ګناه نخکاری بغیر الحق او دا سورته آل عمران کې برائش وګورئ سورته آل عمران التا همیشوی د دې کارو انبیا حق پرس چا چې ورته د الله توحید او د الله دین بیانو نو دی هغه خلق وجل هاي شهیدان کول سورت آل عمران آیت نمبر 21 ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اه خلق چې د الله د آیاتونو نه انکار کوي پیغمبران وجني بغیر حق پنا حقا بغیر س جرم او ګنا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وجنی خلق چې بیان د توحید وتکي سو کم چې توحید بیانې من الناس د خلقونه دایانو حق پرستونه نو دوی وج یعنی جرم ګناه سره یامرون بالقسط نو سره د مسلمانې آیاتونو نه انکار او انبیو حق پرس وجل ویا او ذالک سبب السبب دا د انبیو وجل آیاتونو نه انکار دا به ما د دی وجه اسو چې دیونه فرمان وکانو یا تدون د حد نتیری دن کی ګناه دون زیاتش چې هغه ګناه ول زړه تور ک نو د حد نو ور تیر شو نو چې کله د حد نه تیر شي بیا پیغمبر وجل حق پرس وجل انکار کول ساغي ته بیا سګونا نخکه اخو معصیت شو عمدن او دا حدود شریعو نه بار وتل حد شرعی سی د عمل لپار کم کیف عینی کنه نو دی دا شیم په مال کم او کیف او عین کم منا سمرا کیف منا سنگا عین منا کلو چرتا دا په عمل کې دا درې خبرې وي نو کانو یا تدون یوې نافرمانه شروع کړي دویم چې کوم دین ملاو عبادت وغیرہ نو هغه کې کم کیف انسان نشورو اعتداء موک بدعتیان هم شو مطلب دا شو وکانو یا تدون یعنی عیسیان هم پکې راغې عامه ګونه او اعتدا بدعت هم پکې رالل دا دواړه کار نو بدعات او ګناونو د وجه نه زړونه تور شونو انبیاو نه وجل او آیاتون نه انکار سوته مشکله خبره بیا ګرانه خبره او غټه خبره نه ښکارې ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والصابين دا تتمه د خطاب فی الترغیب دغه ترغیب ورک کرکوتونه ولا بیان بده او خوله نو سترغیب ورکي ویزا تیر هیر باقی روزگار زچې سې شوی دی شوی دی کنه راشه اوسم توبه وباسه وخشتا الله بماک ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړې ده په خله دلته ایمان والو نه مراد هغه زبانی دعوه کوونکی من هر هغه چا امن چې ایمان وروړو بالله په الله والیوم الاخر پر ز اخرت او عامل صالحا عمل مکنیک فلهم دی د پار اجرهم اجر د دوی د اند ربهم بنی زرب د دوی ولا خوف النبیر علیهم بدی باندې ولا هم یحزنون بغم جنی نورا شی ایمان راوړل توحید ایمان او عمل صالح خپل کې هر ډله جی ماب بش امنون مې منافقان شو د زبانی داوا هادو يهود نصارا سابعين چاته ویل کی سبعه ان دین ابایه دې ته ویل کی پلار نیک دین نه تیرېدل او ګرځېدل خدا سابعين بیا دو قسمو یو سابعين هغه چې سابعین نجوم پرست یو هغه سابعین نجوم پرست دا خو گمراه ډله اصول کې مداري تذکرہ شوی چې مختلف اقوال دی پدې کې نیو سابعین نجوم پرستی دا امت دعوت ته د ابراهیم علی السلام امت اجابت نه څه امت دعوت امت دعوت څه مطلب هغه قوم کنه چې د وته دعوت ورکاو نجوم پرسته کې اختو صورت انعام کې با داغي نجوم پرستی راشي چې د وسر مناظره کړي دا نور راو خط سپومه راو خطوي هاذا ربي هاذا ربي دغه نجوم پرس نو د امت دعوت یو خو سابعین دقه دي نجوم پرس دا خو گمراهي سابعین حنفا دی ته نو دا خو صحیح شو کوم چې سابعین حنفا دي دا صحیح دي او یو دي سابعین نجوم پرس نو دغه ته مراد دي دا په باطل دي غلطه فرقه ده او په دقه معنی نبی علی السلام تم بیا سابی خلکو وي احادیثو کې راځي عربو وته وي چې انه سابیون څه مطلب سابیون هغه سابی نه یاداو یعنی سبعا دین آبائی پلار نیک دین نوڑی دلی دی بخاری کی روایت راځي چې نبی علیہ السلام او صحابه یو ځل سفر باندې تلل او وبنوي صحرائی علاقہ وا پدې کې علی رضی الله عنه ورشه وو غموک وبنوي الله الله ګرځي ګرځي صحرا کې لری نه یو خزولی دا په اوخ باندې دوا غټ مشکیزې د وبو اچولی دی او را روانه علی زنه و درول او بکم دی دا خو دې لری نه ماروړې پرون دا ټیم را روان روانه شوم تلې مونن را ورسې دون لري دی دوبه صحرا دا اوی خا زرازا چاله مې وځي راځه پیغمبر لوي مشر لوي نبی علی السلام لې راوځ نبی علی السلام ته قصه وکړه نبی علی السلام خزه خوراکو شو خنه مشکیزه ډکه وی نبی علی السلام صحابه ته وواله بس لوخي جډک لوخي ډکای ډکای ټول لوی لخر ده دا غدا غ مشکیزونه لوخي ډک او بیا واپس ولا خلی وتړلې هغه وو کې زره کمینو معجزه وا وو کې زره کمینه دا وتاریانه ګوري چې د سړو را سره سوکړلو او بیا صاحب ته شاوې سچ سره ذات تو خیر اجمه کې دی لور کې چا کجوري ساتان یو شبل شیخ غټ پنده جوړ کړي وته کې خوېزه لاړ اچې دلته لګلېټ شو چې لاړ خپل کلی وطن علاقې ته نو الته بیا د خپل کیسه کوي چې دغه څه چل شوو زه راتلم دغه څه کسانو نیولم بیا بوتلم خو چاله بوتلم دلته چولی دل چرته خبره دا سوګ دی دا محمد دی پیغمبر دی صلی الله علیه نو هغه خپل قوم ته دا خبره بیا کوي چې هغه صحابیون صحابی نه ده مکه والا یا مدینه والا هغه صحابی چې د ځنی ولې مودا سیرانه او بو واغسته او بیر الله دا خوراک راکاو دا دغه د هدایت او د ایمان بیا ذریعہ جوړ شنو هغه حدیث کې نبی علی السلام ته سوی انه صحابیون صحابی صحابي په دغه معنی پلار نیک دین اوړېدل خو دلته مراد ته دغه صحابین دی غلط نجوم پرس په دې ټولو ډلو کې هر یو من امن بالله ایمان په الله راوړو توحید من ولیوم الاخر او پرز د اخرت دلته وګوره د ایمان ابتدا او انتها ذکر کړ ایمانیاتو کې اولن توحید دی او اخرن سره یوم اخرت ته دلته وسره د نور ایمانیات مرادي رسول کتاب وغیرہ دا مخکم وی نو دا خو ایمانیات شو وعمل صالحا عمل هم نیکو کو عقیدم صحیح و عملم او عمل د سنت مطابق صالح باندې مخکې خبره شوی و او په عملم شوی چې عمل سی دا تمام اعمال فلهم اجرهم مکمل دین دی د پار اجر د دوی دی د دې د دې عملونو عند ربهم بنې ضرب د دوی نبیر پدی ولا هم یزنون نبغم جنی د بنی اسرائیلو دا آباو مشرانو درې غټ خباستونه ذکر کړي بنیادی او غټ هو ور سره پنځه فرقې، فرق خمسه، د موجودینو، موجودین نه مراد سی د قران د نزول وخت کې چې مدینه کې چې کوم آباد نو درې خباستونه د مشرانو او پنځه ډلې د کشرانو دا په دې خطاب کې او د دقه زین اوس به شروع کی موږ د سیندی صاحب درس کې ویل د دې زینب اوس د دوی د نه اهله او د انتقال نبوت خلافت هغه اسباب شروع شي چې قانون بالا د سینه الته دا درې خبرې وي بیا وروسته علمی عملی او عادت مستمره په دې وجه د اقتدام لایق نه دي مساوي کار هم نشي کوله ما تخت هم نشي نو د دې نه تقریبا چې دا سه اخره پورې وشمیره 50 خباستونه دي غټ واړه 50 دې زینه به شروع کی خدا به ټولو خطاباتو کی ها خو دې یو خطاب کې چې لکه دا کم دویم مون 83 باسی پوری وي نو په دې کې درې خباستونه د مشرانو د يهودو او پنځه ډلې د کشرانو وعده خلاف ورزي نقض عهد دویم هغه په آیت نمبر 65 نه شروع شي دا با تر آیت نمبر 71 پورې چلی یعنی رکو پورې دا به دویم خباست چې د الله احکامو کې هیلې کوي کن خالی روز کې هیله کړي وا حرام ځان له حلالول او زبل بقر کې چون چراوا تاخير نن بشي او سبا بشي نو دې ته وی هیل فی احکام الهی دا دواړه مثالونه د دې او دریم خباست په دې 72 73 آیات کې دا قتل النفس به جرم او به ګناه خلق وجل یا ارتکاب د منهی انه او اتهام د بری څه مطلب ګناه په خپل وکړه او تپلا چولوي په بل نو یا اتهام ارتکاب د منهی انه اتهام د بری او یا قتل نفس دا د مشرانو درې خباستونه شو منس کې 74 آیات ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او شد قسوه دا علت بیانې د فرق خمسو موجودی د موجودو کې کشرانو کې پنځه فرقې ولې جوړې شوې د علت ته نو دا اصل کې علت دا ما بعد چې کوم رستور روان دي پینځه ډلې ولی په کې ډلې پیدا شي یو جداوا قسوت قلبی زړونه سخاو تور شو نو چې زړونه سخا تور شو نو دا ډلې پیدا شي هغه ډلې اوس وګوره اول ډله اول فریق په کشرانو کې آیت نمبر 75 کې افتتمون یومنو لکم وقد کان فریق منهم اکسی نو دا تتمه په تخفیف او بشارت کې اکسی کې به تخفیف ورکی اخروی او بحثی کې به بشارت ورکی منون کو تا دا د خطاب حاصل شي اته دوا خباستونه د مشرانو د يهودو او پینځه ډلې د موجودینو د کشرانو د يهودو اول خباست نقض عهد وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کله چې هغه سومون ستاسو نه په تورات کې وعده میثاق مضبوطی وعده ته ویل کی تور یو عهدی بل میثاق عهد عام وعده چې د یو فرد فرد سره وشي شخص شخص سره وشي دا عهد او میثاق ویل کیږي اصل هغه غټه معاهده تا چې هغه د دوو فریقینو ترمنځ وشي دې ته میثاق وایي دیو جوړه میثاق مدینه هغه دا مختلف ډلو منځ کې شی مدینه کې نو میثاق د دوو فریقو دوو قومونو دوو حکومتونو منځ کې چې کوم معاهدات دي ته سوې میثاق وای دا میثاق د دې ته میثاق وی ولی یو طرف ته تمام يهود دي کنه قوم دی او بل طرف ته الله دی کنه میثاق دی تورات کې ته وعده غست وعده غسه شوی تورات کې وا د الله د توحید د الله په دین د عمل ورفانا فوقکم الطور پور تکړه مون ساس د پاسه کوئی تور کوئی تور په الله اوچت کوئی تور اوچت شو منه کنه منه دروي غوړو دلته یو خدا چې دا کوی تور حقیقتا پورته شوی دی او کنه هسه مجازي خبره دا یس چې دا د کوی تور پورته کې تل حقیقتا ني دا الله قدرت ته د پیغمبر معجزه را منکرین حدیث پرویز وغیرہ سرسید مدخان دوی دانمنی او دا پورته شوی نه ده دونه غټ غار څنګه پورته کیږي عقل نه مني دا وی اصل دوی د غر په لمن کې اوسېدل نو اسی چې سړی د غر لمن کې پروتي کنه نو داسې وتخکاری جوړي دا غر مې په دې سر دی الله وی چې منه کنه دروي غوردم دا اصل کې دوی د الله د قدرت نه معجزې نه منکر دي نو ځکه دا خبرې کوي پرویز او دارنګ سرسه مت خان نه حقیقتا دا کوئی تور پورته شوه رستو براش دا مضمون سوره نساء 154 کې برایي اعراف 171 کې برایي چې دی نه مانا الله وی کوئی تور در غرزوم منه کنه نو دا زبردستی نه ده په زور باندې په دین منی نو دا یا ساته چې دا اصل کې یو اکراه دا په عقیده کې دین منلو کې او دویم دا اکراه فل احکام مطلب یو دین اسلام کې داخلي دل دی اکه اکراه نشي سورته بقره 256 کې برست راشي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی زور زبردست نشي لا اکراه فی الدین اين مراد یعنی دین منلو کې زور زبردست نشي ادا انسان خپل خواخه دعوت به ورکو نور په زور پې نه منو منی و به منی کني منی نه دی منی که بغاوت کو جهاد و سره کو کو بغاوت نه کو وی چې بس ہے اسلام نه قبلو خو بس ستا قانون د غاړې एकदम نه بس دې زیمی دی عقلیت ته بزلان دی دیوسی شهري حقوق به ورکو او دویم د اقرا فی الاحکام ناشته کنه چې یو ځل اسلام ته داخل شو د د احکام او بده بیا پابندي بنی اسرائیل څخه کافر خونو چاله به بزور منی او بنی اسرائیل مسلمانان دي د تورات خاوندان ایمان راوړی دی د موسی علی السلام امت ته خروسته په تورات عمل کې کمزوري شروع کړو ورته منه کنه دروي غردون نو دا اقرا فی الاحکام نه لکه اوسم دا سی د امام مخکې مثال ویلو لکه مثلا یو اداره ده او هغه اداره کې تعلیمی اداره کې او طالب داخله واغست نو داغه اداره د دا اصول ضوابط باندې پابند ولی د فارم ډک کنه مطلب دا چې زو په دې اصول چلےګم اوس کده د هغه اصول خلاف کینو باس فرص پتیږي ولی دا سیو کړل ولی دا د خلاف دا جرمانه دا باس فرص دا وال سزا ځکه دا د یو ځل منلی دي او دویم کس ته هغه داخله نه راغی سیام طالب دی نو پاغه باندې د دې ادارې هغه احکام نه لاګو کی هغه دلته داخله نه راغست دقه سي منلو کې د آزاد ده الکه راځي داخله له او کنالي خو چې وې غستنو بیا بسی اصول او ضوابطو کې بده پابند دي دقه دا دا تورات کلکونی سه به دبیونه کې سستیونی سه ونه غورځيږي به دبیونی شي دا دار کتاب د دا الله د دیني دا هیڅ دا په ادب نیول غواړي دا عام کتاب او کاپه غونته نه چي بے قدری وشي او بے ادبی وشي دا خو ظاهري ادب هم فسرین وای خضوع په معنا دا عمل دی وعملو خضوع عملو کې ما پاغه سمانی چې مونږ تاسو له درکړې دی بقوتن په کوشش سره عمل په کوشش سره وکړي خپل کوشش د وس مطابق په دې باندې عمل وکړي عمل په تورات کوي نو د عمل وعده ته واغستې شو یا خذو ما اتیناکم بقوتنا بعمل یا بقوتن په معنا دا عمل او یا خذو عمل کنو بقوتن کوشش مهنت مراد او وذکروا ما فی یاد کې هغه سچ په دې کې دي هغه یاد کې یادول از د کول یعنی د فهم او معناش او یاد قرطبی وای وذکروا ما فی کثرت درس مراد ده دا بیان کې خلکو ته د دې درس تدریسو کې عملم په وکه او درس تدریس وکه خلکو ته بیان او دقه دوه خبره د قران متعلق هم دي کنه دی امت یو واسکرو س ځان پویول یادول او دیم بقوتنه بعملن عمل کول سورت سواد کې ناراضي 29 کې کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبر آیاتی ولیتذکر اولو الالباب تدبر او تذکر دقه دوه خبره لعلکم تتقون دې د پاره چې تقوا دار شه د الله په کتاب عمل او زده کړې سره انسان تقوا دار کی یا د عذاب نه بچ کېدل مرادی لعلکم تتقون تفسیر مدارک لیکلی خذو ما تیناکم بقوت واسکرو ما فیه دې څه مطلب تفسیر مدارک والا وی اے وحفظو ما فیه وذکرو ما فیه من وحفظو ما فیه یاد کې وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه دای درس تدریسو کې هیروي ما دین غافل کېږي ما او قرطبي والا وی وی قلتو هذا هو المقصود قران مقصد هم دا دی نو قلت هذا هو المقصود من الكتاب د کتاب دا مقصدی چې سړی یادو ساتي رینا غافلی کینا تدبر پکیو کی وای العمل بمقتضاها د کتاب مقصد دی عمل د دې په مقتضا دا کتاب چې تاسو څه تقاضا کوي هغه باندې عمل کوي ویلا تلاوتها باللسان وترتیلها فقط یاد ساته وي صرف په جبه تلاوت او ترتیل نه چې صرف بس تلاوت کاوه ترتیل کاوه الفاظ نیخ کا ابمی خو لیکن اصل مقصد د قران د کتاب سی هذا هو المقصود من الكتاب العمل بمقتضاها عمل کول او که چرته داسې وشي چې عمل ني صرف الفاظ او ترتیلی نو فین ذالک نفس لها نفس لها دا بیا د الله کتاب پر خستل او غرزول نو مراد ته وذکروا ما فيه درس تدریس ته وذکروا ما فيه از د کول دی فهم دی تدبر دی عمل کول ثم تولیتم من بعد ذلک خدا خو وعده وا دی نقض احدک هغه وعده سر تا نه رسولا نه عمل کو نه درس تدریس کو نه پیزان پویک ثم تولیتم بیا وګرځید من بعد ذلک د دینه بعد د دې وعده نه بعد وګرځید نو په کار داوا چې الله په عذاب نیولې وې خو فلولا فضل الله که چرته نه وې فضل د الله علیکم پتا سو رحمته او رحمت د الله نه وې نو لکنت من الخاسرین خامخا شوی به وې د تاوانیانو هلاک شونه خدای الله فضل او رحمت فضل سره فضل الله قران اخیری کتاب ورحمته د نبی علی السلام بعثت او ارسال که چرتنه فضل د الله چې قران دی او رحمت د الله اخیری پیغمبر را لیګل دی کدا نه وینو لکنت من الخاسرین اوس مې ارسال ختم کړو هو چونکه بل پیغمبر او کتاب راته نو موږ زکی دی شي پاغي مان وروړي یا فضل الله نه مراد توفیق د توبې ده که چرته نوې فضل د الله توفیق د توبې ورحمته او نوې قبول د توبې د الله دا قانون نوې چې توفیق د توبې ورکي او بیا توبه قبلې کدا نوې د الله قانون لکنت من الخاسرین د تاوانانو شو اوس به الله ختم کړي خدا کی دی شي توفیق ملو شي توبه قبول شي فی یوم السبت او دویم هیله چلول فی ذبح البقر دا بغوا علالولو کی دا دوی مثال شو خدا د جدا جدا زمانو واقعات دي ولقد علمتم الذين تدعوا منكم في السبت د خالی دروازه واقعا دام بنی اسرائیل او يهودو کې شوه دا خدا د داوود علی السلام په دور کې موسی علی السلام دور کې نه داوود علی السلام دور کې پابندی و په خالی بورز هم میان ننیس خالی روز ولی پابندی ده وجدا دا چې د خالی روز دا د دوی مذهبي روز وکنه څنګه چې مسلمانانو جمعه ده او حدیث کې راځي دی يهودو نصارو تروازه پیش يهود ځان له د خالی روز خوخه کړه عیسایانو اتوار خوخه او دی امت له الله جمعه ور کړه نو نبی علیہ السلام یې مونږ ته ورځ مخ کیو راتلو کې روستي خو پروس کې دی مخ کې ول جمعه راځي کنه دی پخپلا دا روز ځان له منتخب کړه خو بیا د دغه روزې تعظیم ونه کړیش خلاف ورزي شروع او د دیو زمون شریعت کې فرق داو چې د دی په شریعت کې داوا چې د خالی پورز به هیڅ د دنیا کار نی سیوا د عبادت نه دنیا کسب کاروبار بني زمون په دین او شریعت کې د جمعې حواله سره دا دا چې د اول ځان نه تر مانځ پورې چې د پابندی د نور مخ کې رس نشته پابندی او قران وای زانو دی علی صلات می یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع هغه کله داغي نوم ایلا دا ایلا کلی والا دا ساحل سمندر باندې اوسېدل ایلا کلی وته وي دی وخت کې هغه ته عقبه داوود وای عقبه داوود دی وخت کې نوم دا کم ځای کې دی دا خلیج عقبه سره ده خلیج عقبه دا به مونږ بیا قرآنی جغرافیه کې وخو خلیج عقبه مغه ما پرونم ویل سمندر د بحر احمر د دوه شاخه دی وی شکل کې داسې یا ویکټری چې کومې ده دا نو دی یو شاخ داسې تلې ده ایتا خلیجی سویز وی چې فرعون ورکه غرق ده بل شاخ دا ده دا سره خلیجی عقبه ده د دې په سر دقه ځای کې دا عقبه داوود ایلا کله ده دا ساحل سمندر باندې اوسېدل نو چې سمندر سره خوا کیو سي کار وېسی دغه میان کبان امتحان او په وته د خالی بورز بنی نیسه الله په امتحانو کو سورته اعراف کې به تفصیل راشي 163 آیات سورته اعراف الته تفصیلی دا واقعا امتحانون الله رب العزت دا سه وکړه چې د خالی پورز باغمیان شرع کار داسې کړ نور کله ورپسې دوی غریبانان ګرځیدل نه پیدا کېدل او په دغه ورځ د وو په سر روانو امتحانو دیو تزړونه نیولې شو نو دله هیله جوړ کړي چلونه جوړ هیله او چلونه ولا جوړ چا داس چا وته یو چل چا بل چل دا حرام حلالو لپاره هیلګر خلک دي هیلو چلونه ورتل لکه اهل بدعت علم هیلو ملو چلونه ورزي دا الله محارم ځان له په هیلو حلال کی واقع څه شوی وا دا بس واقعیت دینو بس لیکلی مفسرین وای دا سه ابتدا شوی یو سړی او دس کو خالی روزوا چې لپه دا سه کړه مې پکې راغې او وسوکم پرېدمم ها دا څه چلو دا وی دا چلو شو ها کدا خو چل دی نو بس بیا رو رو رو رو چلونه شورو چا ورته د شپې نه جالونه کونډې خوریک د هفته د شپې او هغه کې گیر شو او اتوار پر سار وختي ورلوبې چا وته لکه یو خپې وبو کی دا خو وو کې متل دا ده چې مونږ نیولې نه دی وو کې پراته دي چا وته طالبونه جوړ کړل طالب لخته جوړ کړي طالب وو به روانه وي میان مو وسلاړل صرف بن به بګی کې خو خبره خط او دا اتوار پر ورل بس تالاب نه به میان رونیول چا وته د مونږ خو نیو بو کی مونږ کله نیولې دا هیری جوړې بس د دینا فرمانه د وجنا الله رب العزت په دی باندې عذاب راوس ولقد یقینا علمتم الذین تاسو خپې جنیا کسان اعتدو منکم چې زیاته کړه استاد سنفه سبت د خالی بورز تاسو یې خپې جنې دا چاته وای دا د موجودو ته وای کنه دا د نبی علی السلام دور د قران د نزول په وخت کې چې کم بنی اسرائیل کنه يهود مدینه کې دوی دا خبره پټوله الله وی خې په جنې خاصه پټاوي ځکه پلار نکي غلط کار کړو کړ چا به ته لکه رښتیا تاسو هغه پلار نکه شادو نه نه مړه دا څه خبرې دي الله وی لقد علمتم خدا ته پتا اسی پټاوه لقد علمتم الذين تدعوا منكم یقینا تاسو خپې جنې حال دا کسانو چې زیاته کړي او تاسو نه تاسو نه من تاسو نه ډله ده په سبت د خالی پورز وجداهم وسیرینو کانو یخفون فی ما بینهم دا خبره پټوله لکه چپکه دلته دینه شادوغان جوړ شو دا د دې سزا و هیله کړې خو دا خبره چې دا قرادتن خاصین حقیقتا کنه دا سه مجازن الله ته دا سه تعبیر وک دلته منکرین حدیث پرویز سر سید وغیرہ داوی حقیقتا دا شادوغان شوی نه دی داوی اغا حقیقت یې مسخه شو، ضمیر یې مسخه شه. د دوی ارواګانې او ضمیرونه داسې شو لکه دا شادوګانو دا هر سودا شي نه پکې رااله دا غلط تعویل کونو قرادتن خاصی ا حقیقت باندې بنا دیو جنا تفسیر الهلمانی والا لیکلی دی وظاهر القرآن انهم مسحو قردتن علی الحقیقته د چا یو قول نیم کده نه زلته نه ویم ابا علوم القرآن کې راشي دلته به خبرې کو دلته نه اوس خبره به وګدي خدا دا چې حقیقتا دي او جمهور مفسرین دا وي هو صحیح دویمه خبره دا چې شادوغان شو نو د دې بیا نسل بڑاو شوه دی او کنه ټول عمر د غسیو نسل بڑاو شو کنه شو دا کې دا نور را پاسېدل یاران هم نظریه ارتقا وال ایرا پاس داروان نظریه ارتقا ویلم نه کنه چرته اسکول می اسکول کې دا داروان نظریه ارتقا او انسان اصل کې سو دا بیزو شادو رو رو رو رو رو دنه انسان جوړ ها لکه اصولې د ختم شوا بیا یو شی بل شی مو یاو تاسو یې دي کنه د انګريزان شادو بچی دي کنه بالکل شکل صورت د شادو یې تاسو یې بالکل منو تاسو یې مونږ نیو مونږ د آدم اولاد یو علی السلام تاسو به د شادوګانو بچی اصل خبره روح المانی دلته کړی دا چې حقیقتا ته شادوګانې جوړې شوې خولم یعیشو اکثر من ثلاثه ایام درې ورځې نه زیات دی پاتې شي نه درې ورځې پورې جمع دیو ځکه دا مسخه شوی قوم مسخه شوی قوم پاتې کیږي نه ختمي درې ورځې بعد دی ختم مړ شي د دین اصل چلیدل نه دینو کونو قرادتن خاص او بل یو خبره دغه مثلا ز استدلالو کې هم غلط دی کنه ولی دا واقع کله شوی دا دا د بنی اسرائیل تذکرہ ده او انسانیت کم زنه شروع ده آدم علی السلام نو ولی انسانیت دغه زنه شروع شو کوم مخکې نه شروع ان ټیک دا وې دا لوه چې يهود د شادو بچی دي نو بیا صحیح ده يهود دي یا تاسو یې انسانیت خو دې مخکې دنیا کې آباد خو بیا هم درې ورځې نه بعد دوی مړي فجعلناها پس ګرځول موږ دا قصه واقعا نکالن عبرت لما دا غچا د پاره بین یادها چې د غزه کې موجود و ما خلفها او دا غچا د پاره چې لریو د دې زینا لریو د دغه ځای وموعظه للمتقین او دا واقعا واعظ او نصیحت شو للمتقین د پاره د متقینو د دې امت د قسم خلق شو کړه کم چې دغلت موجودو نو ټولو خنو کړي چا چې کړي واشه دوغان شو کنه نو دغه خلکو د پاره دا ډیر لوی د عبرت واقع وا چې وګوره انسانان نشادوغان جوړ دا خلک خو یریدل دغلته چې کوم حاضر او موجود دغه وخت کې بین یدیها وما خلفها لره کلی علاقو کې خبره خورش او التشادوغان شو خلک خکارې کو هلي کولې نورستو خوشا علاقو ته خبر ورس خو موعظه للمتقین وازونی سید د دې امت د خلکو د پارش هلي مکوي ورنه تاسو هم دغه سي د الله د عذاب مستحق شه نو دا امت هلی کوي کنه کوي ډیر کوي نشادوغان خنزیران خو نشو دا پیغمبر دعا ده چې دا محمد با الله په داسې عذاب نه هلاکي ګینه دا وز ټول شادوغان بيزوغان خنزیران تفسیر روح المانی والا الوسی دلتم لیکلی وای دا آیات الآیت دلیل علی حرمت الحیل فی دین الله تعالی دا په دې دلیل دی چې د الله په دین کې هیله حرامي دي مني ځکه الله پیرت کړي اے تدو منکم فی السب دا خبره ده چې اهل بدعت کله کله د هیلو سهارا دي او یو ګره کتابونو کې شته نو یو خدا دا چې د هیلو اقسام دي فقهاو دای تقسیم کړي یو هیله غدا جائز ده ایت اسی هیله وی خدا هیله نه ده حقیقتا ایت اصل نو مخرج مخرج لار او خی سړی هغه سی هغه دی چې د ظالم نه د نجات لپاره چل چاته وخه دا صحیح دا یو ترتیب او ترکیب شو کړ ظالم سړی د ظلم کوي دا غنه ته د بچ کې پس طریقه دقه هیله نه ته اسه هیله ویل کیږي نور دا دراصل سره مخرج او بچاو ده نو دا صحیح شو دویمه دا ده چې هغه حیله ده د وصول للحرام د پاره یا د الله حرام حلالول حرام تزان رسی غیله چل جوړ دغه هیله دا بل اتفاق ناجائز ولی په دې سره ابطال د الله د شرع او د دین او د حکم راځي نو دغه هیله جایز نه دی البته هغه هیله چې هغه د مظلوم د بچکولو د پاره یې سي او یا فقها ما چې کوم وی نو هغه دراصل مخرج هیلنی تاسو لیکي وی هغه کلیوالا شادوغان شیو کو نور بنی اسرائیل نو بس قران خو دغه کلیوالا یاد کی البته روستو مایده کې براشي چې دوی ته عبادتل ا سره بندگان او دارنګ اولاد د شادوغانو خنزیرانو خنزیران شادوغان ویلی شي وی دي عام خو دلته دغه ذکر د خنزیرانو البته مسخه و غیره ای کې ډیره وا کې دي شي نورم شي وي خو لیکن دلته چې کوم ذکر دی دا خاصه دغه کلیواله دی او د امت کې خو ناراضي اخر زمانہ کې چې کلا فتنه حد تورسی نو بیا نبی علیہ السلام وی بیا با فسخ او مسخه د امت کې مرাজি الله غینه مونږ ساتي خبر حال خبره ما دا کوله چې د مظلوم د نجات د پاره یا حیله دویمه د پار د وصول ال الحلال خو به طریق مباح په مباح طریقې سره حلال ته ځان رسولي دا هیله مخرجی د فقهاو دام جایز او درې مماوی هغه چې حرام ځان ته حلال کی نو دقه بالکل به اتفاق ناجایز بیا دا نور هیری و غیره خاص کر زمونږ د ملک مروجی هیلی وی خاص کر دا هیل اسقاط نای نبیا استدلال د بازو کتابون نه کوي قونیه کې دي کړي دي او جامع الرموز کې دي او پلان کې کې او شامی کې دي و یاو دغه قونیه دغه جامع الرموز خدا خدا فقه ضعیف کتابونه مولانا عبدالحی لکنوی قتل غواړي په دې دغه رنګ شامی هم دیتا ضعیف کتابونه ویلي ضعیف کتاب نه استدلال نه کیږي د فقه او بل دا تاسو د فقاو طبقات به ویلي چې کم بګي مليانی یا هدايه وغیرہ ویلي یا تخصصات تخصص کړي د فقه شامی هم په دې باندې مقدمه کې باس کړي نو د فقهاو طبقی دی د کم فقیه قول با معتبری نو و طبقی دی کنه و طبقی دی یو مجتهد مطلق دی بل فی المذهب دی فی المسائل دی اصحاب تمیز دی تخریج دی بل سره احسرانه پاتش ترجیح اصحاب ترجیح دی او وم چې دی هغه مقلدین محض دی د عبارت کې خو شامل کړی دي چې د مقلدین محض تقلید هلاکت او تبعی ده چا کې د سره صلاحیت د اجتهاد نشته نو دا قونیه او جامع درموز او خلاصه کې دانی او شامی دا خو مجتهدین دا خو سری مقلدین محض دي شامی هم په خپل مجتهد په دغه مرتبه کې نه اخو جمع کړي نه لوی عالم فقيه دی خو جمع کړي خو خبره دا ده چې دا کتابونه او دغه فقها آیا د دغه شپږو طبقو کې د یو سره تعلق لري یا نور لزا وغیرہ شو هغه د دغه شپږو طبقو فقهاو نه ندي چې ندي مقلدین محض دي د خبره دلیل نه ده چا دې سړی پیش کی بهرحال نو دا کمزوري کتابونه دی او بل زمونږ د علماو فقهاو په دې باندې ردونه کړی دي دا مروجه هلی و غیره چې کم د مړو په موقع په خوا ډیر کې اوس هم کې دي شی باز زینو کې خلک عام طور ختم شي وي ابا شیخ القران رحم الله بوي چې بدعت باندې ما دون رد کو او دون خلک پوي شو چې اوس ک بدعتي هیله اسقات تناسی کوي اوم بم پسټ خولي راځي ولې به خولې راځي چرته پنځپیرې نی ولاړ نو اخو الحمدلله شي نه ډیر زینو کې ختم شو اوس هم بازی بدبخت بیام کین لکه دا دا چې خپ پورا بوخت بدتی دی اوسم سخا چقړ چې اوسم دې بدعتو نه خلاص نو شو دنیا کمزې ته ورسېده د مغه سخا تناس بهرحال رشید احمد گنگوی رحم الله امداد المفتین فتاو دارالعلوم دیوبند د ټولو دیتا مروجه هیله هیله اسقاط بدعت ویل شیخ سرفراز خان په رائے سنت کتاب کې باس کړي دي په هیله اسقاط او دوران د قران بدعت وته ویل خو بهر حال ایو ته بدعت ویل دي شانوار شاه کشمیری لیکلی رحم الله په فیض الباری کې او ای چې رشید احمد غنگوهی چې ده زمون رشید احمد غنگوهی وای دا وای دا افقه من الشامی دا د شامی نه مغټ فقيه هو رشید احمد غنگوهی د شامی نه غټ فقيه ده هغه رشید احمد غنگوی وته بدعت ویلې ده دا نه نه چای ا شامی کې د دې هلي یو ترکیب خولې ده خو موږ وایو چې یو خداغه دغه قول آیا نور فقها ویلې ده دغه مقلد محض ده یو دویمه دا ده چې کاغه ویلیم دی نو هغه دا انفرادي او صورت خولې ده دا مطلب نه چې تاسو سره التزام شروع کې او په جمع کوي او مولیان راغون کې او د طریقې کوي خو بهر حال دا دا چې دا جایز نه ده دا سينور مختلفي هيله کې دی شي او په دې مروجه هيلو کې تقریبا س لس پنزلس نقصانات دي هغه زمونږ د علماء لیکلي د شیخ القرآن رحم الله په دې یو رساله وا النشاد ان حیلت الاسقاط په دې باندې باسم ده او قبایح او نقصانات هم خودلی خو بهر حال خو یو زمنن یو خبر رااله نو ځا شې شتم نه بس اوس خونم نه کوي چې سړی بده وایي خبرې کوي ځکه چې ختم دا شي نه ختم دیوس خبرې غټي نورې غټي شي خو بهر حال او مې چې اوسم کوي دا غټ بدبخت دی چې د لا پدې دور کې اوسم پدې بدعاتو کې مبتلا دی او هیلې کوي نقصان خدا دې اسانه چې تو الله هیلې کې د اسقات هیله ولکه وګوره یو اسقات ته او یو هیله اسقات اسقات شته خو هیله اسقات نشته اسقات سی فدیه کنه د مانزه د روجي فدیه چې وسړی د مونږ پاتې خو هغه خو تاسو دا فتاوی وګورئ دا فقها سوي فقه کتابونه سوي چې دا فدیه به څنګه وي ها فدیه به د چي نور انوار وغیرہ وګورئ ان دي ویلي په دې فدیه باره کې باس کړي نور انوار وغیرہ کې اصول فقه کې مونز روجه سړی نه پاتې دا خو ولې پاتې دا دا سه پاتې وا سفر یا سفر کې روجه پاتې دا کې رخصتو بیمارای کې مونز پاتې شوی دتا دومره مکمل او نشوا چې د د دې قضا راوړې وي بیا په دې صورت کې په د باندې فدیه شته ها یا وصیت پښتا نه کوم صورت کې وای هغه صورت کې وای چې د ته مکمل او شو د قضا او بیا هم د قضا راو نړاو په دې کې دنیا نه لاړ نو په دې صورت کې په د باندې فدیه ده خو بل شرط ولدار چې وصیت هم کړي که وصیت نه لري کړي نو وارثانو کوکړه د دوی طرف نه غسر احسان ده بیا واجبم نه ده په د باندې د وصیت لازم وسنن دا دوی چې کوم ایل اسقات کوي په دې کې د دې خبرو خیال ساتي اسقات راوړی اول خدا تاسو کې چې منځونه ته پاتیم دي کني دي او که پاتې دي مثلا نو آیا د دې بیماره سفر نه واپس شوم نه کنه او دریم دا چې د وصیت کړم دی کنه د ته پوسونه نشته خو سخات راوړی او ته سوي سخات د دې غ سخاتی ښه اسقات نه سخا سخات دا سخا سخات ته دی نو دی او بل یو خبره بل دا دا چې دا اسقات او سخات ورکول دا دا سید فخر خبره ده فخر کوي تاسو ورشه دی مومندو کې مومندان اخو د سخاتو سم دونه پابندی کنه سخات ور کوي او فخر پې کوي چې څومره غټ سخاتی واه واه دون غټ سخاته و نو څه مطلب غټ سخات یعنی غټ بل مازاو دا مطلب دی کنه غټ سخات مطلب سی غټ بل مازا په دې دی فخر کوي دلته بخوي او بیرتی مولا ځان ته به دی باندې غټ بارایلې مردار موږ سره ډیر داسې دو درې زله باس مباحثه شوه اوس مړ دی نو داغه پلار مړو پلار هم داسې خون مولا او د مخون مولا ناغه چې پلار مړو نو اسقات کړو خلک ته وګوره اسقات شته د امام وکړه نو ما هغه وخت کې مونږ اف ام باندې درس کوم دا الله بنده ظالمه دا خو تا خپل پلار خلکو ته خو چې زما پلار سو بل ما سو سخت خلک د سور کوي خو ملزونه دی پاتې دي کړه کدا بیا ورکم نو پټه ورکه خلکو ته ولې خې نو دا دوی ښکارا ور کوي او غټ سخاته دی یعنی غټ بل مازه دی غټ روزه خور دی دا د دې عقل دی بدعتي عقل چرته یم چې په قران سنت نه وی عقل به والی شي بیا دا کمزورې خبره ته د فخر خبره وي او کمزوري ده بهرحال ویس قال موسی لقوم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره دا اوس دویم مثال دویم مثال له د ذبح البقر وتویل شی غواړه لکه نو دیب داغه پالالولو کې تاخير او چون چرا شروع نن بشي او سبا بشي او دارنګ باندې جوړ کړي رنگ څنګه دیو عمر سمره دیو دا خبره شروع نو داغه تاخير فی الحکم او یا دهیل فی احکام الالهیه دویم مثال چې د الله احکامو کې چون چرا کول قتل شو قتل څه شو بالته وای ولی شو هو قتل شو قاتل نه معلومه ده نو الله رب العزت حکم کو موسی علی السلام ته چې دوی ته وای غواله لکی د غوا سغوخه سبب په دې مړی وو دا مړی با جم دې شیخ خپل قاتل وو خی دا د سره پاره د قاتل معلومولو عجیب خبره نه ده چې قران مخکې روسو ځای په ځای د بنی اسرائیل قباحتونو کې یو قباحت دا بیانې چې ثم تخصم العجل من بعده سخه په خدای توب نیولیو نو چې غوا حلاله کی او د غوا په غوخه مړې جمع دی شي نو دا خو د غوا تقدس نور څه شو زیات شو هغه یو ګور کنه نورم زور ورکه ولی مړیم په جمع دی شو دمغه الہ او کمال والا نو دا خو دا خبره رد ده دی وجنه دا د دی وجنه دا اصل وجه بلوا دا د قتل په مسله کې نه ده تفسیر مدارک ماوردی ټول لیکلی چې د دې وجه اصل کې په دوی باندې د دی د معبود سپکولو سپکول لکه مدارک وای سله پاره حکم شیو د ذبح البقره دې لپاره ايو هوینه معبودهم عندهم ايو هوینه معبودهم کله وی بل یهون علیهم معبودهم په دی باندې د دې معبود سپک په خپل لاس رونی سی حلالي کی چې د زړه د بنی اسرائیل هغه تقدس ته غووزی ګدی عبادت کړي واغه یره ترخه زړه کې پرتا و د دې داسې مثالی کنه لکه یو سړی مخکې شرک اختاو بیا قران ته کیناس یې مسله وریدا موحد شو او س شرکیات وغیرہ کول بابا له جنډې وړې وي پاغه باندې چې دینو غرګي مرګي خو غلاپونه پیچولیو اوس د خو ماید شو خو لیکن بیا مغزړه یاره تر خیسنا سزړی کی او ته وته ورشه په خپل لاس ته غلاپ لری کا اجنډې ته وګورځوا سره پاره چې سړی نه یاره ترخه لري شي دا دې د پاره الله وکړه زړه نه یاره ترخه ختم شي تقدس ختم شي دې د پاره اصل کې دې د غوا دا حکم شوو پاتشوا قتل النفس دې سره تعلق لري کنه لري معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب هم یې چیرې دا شیخو دا سیدا چې د غوا حکم شوه دی حلال کې او ابن کثیر لیکلی چې دا غوا سونه وخت کې دوی حلال کړي دوی طلبوها طلبوها مدت 40 سنه دا ابن عباس رضی الله عنه په حواله ابن کثیر نقل کړي سو کال کې 40 سال نو 40 سال دا مړ داسې پروت بغیر د فن کفن دا عقل نه مې ناغه یو تدویق کړي او دا سیدا چې د غوا علالو له حکم مخ کې نو خدا سیوا چې اتفاقی اخر اخر کې پکې د مړی والا واقع همرالا نو یې سم لاله وې زړه مړم پیوخه نو په دې طریقې خبره جوړه کړي خو مو یو مقه خبره ده چې د غوا تقدس خو بیا پیدا شي قران خو دې رد کاو بنی اسرائیل خو دې شرک نه منی کړیو نو د دیو جنا خبره اصل دا ده چې مونږ وایو د دې واقع او د هغه واقع بل سره سره تعلق نشته دا جدا جدا دي ځکه مونږ مخکې ویلو چې زمونږ حضرت سه مولانا حسینی صاحب وی چې وایس قال موسی از سرا سی مستقله واقع ته اشاره دلته وګوره وایس قال موسی لقوم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره او ا د قتل واقع وګوره وایس قتلتم نفسا فداراتم مخکې روستو ټول واقعات اس سره مستقله واقع نو دا مستقله واقع دي جدا جدا د قتل النفس او د ذبح البقره یو بل سره تعلق شي جدا زماني نو سوال بیا پیدا کیږي چې ها هغه مړ بیا پس جام دی شو بل ته وایو چې د مړی خبره راشي او د بقره دې سره تعلق نشته دا صرف دې د پاره چې د دوی د زړه د غوا دا تقدس احترام ختم شي په خپل لاس ذبح کی چې د شرک هغه کم اثرو د غوا محبتو ختم شي دې د پاره حکم و اس قال موسی کله چې ویلی موسی علی السلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته تزو بقره چې حلاله کې یو غوا بس هر یو چ څه خاص نه قالو دیو تتخذونا آیات مون نیسی هوزوا پټوکو یعنی مون پورې ټوکې کې اے موسی علیہ السلام غپ لګې کې رښتیا وې زړې نو کنه غپ لګې کې رښتیا وې دا به جوړې مړ ته مونږ سره سه غپ لګې ته مونږ هر پورې هر وخت مونږ پورې خان دې نا قال وتو اعوذ بالله پنا واړم په الله باندې نه کو نه ملل جاهلین چې شم د جاهلانو نه څه مطلب جاهلان دا الله په احکامو کې ټوکی کون کې خو جاهلی دا الله حکم دی الله حکم نه غب زنه جوړو پوی شو چې دا خوس حکم دی او منل بغواړي بانوس قالو دی یو دولنا وغواړه مونږ د پار رب کده خپل رب نه دی وبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هيا س صفت ته د دی غوا عمر سره د عمر ته پوسو صفت د عمر په اعتبار قالا الله ورته وی قال وی ورته موسی علی السلام انه شان دا یقول وی الله یا انه الله چې یقول وی انها بقره دا یو غوا ده داسې غوا لا فارض ولا بک نه بوډۍ ده نه ځوانه ده عوان بین ذالک درمیانه ده بین ذالک د دې په منځ کې دا عوان درمیانه ته وي خدا بین ذالک تاکید من غیر لفظی هی ده څه مطلب مطلب دا چې عوان درمیانه ده بین ذالک ټیک د دې په منځ کې د دې په منځ کې د نن اخوانه دی خو ګرانه یې کا دی بار بار تپوس کو نو الله وتا ګرانه ففلو پس کوي ماغه ستو مرونه چې تاسو ته حکم کیږي داغه د دې آیت محذوف ده ففلو ما تو مرونه به ما تو مرونه به ضمیر به بیا براجیش ففلو ما تو مرون کوي اوکه ماغه ستو مرونه چې حکم کیږي تاسو ته داغه دا اوکه بس دا اصل کې ابن عباس رضی الله عنه قول روح المانی نقل کړي چې دوی هر غواله لکړې وی اول ځل کنه دا کافی و لو زبه ای بقرتن ارادو نو لازاتهم کما غوای ملاله کړې ولکن شددوا علی انفسهم فشدد الله تعالی علیهم دی پزان سخت کړه الله مت سخت دغه چې پزان سختې به به الله سختې دغه مجه مسله دا ده یو چې دا الله حکم څنګه راشي نو زری پورا کوا ځکه الله بیا سکی توفیق دی ان الله یحول بین المرء وقلبه یو قانون ده عمل وخرا غزر کا دا سستی سستی سړی نه بیا عمل پاتې توفیق ختم شي دویم عمل راغه اوکا پای کی چون چرا ځان نه تعمق سیندی سیب دی دا بنک بس شیخ حکم دی معنا ولی او علت سره او سنگ دا مکوا بس حکم پورا کوا بنی اسرائیل دا سه وکړه ځان ته پخپلا سخت کړه دیو جنا د محدثین قول دی د اصول دی وی محدثین وای نفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ونترک ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم ونسکت ما سکت عنه بغیر نسیان دا بزایی او قاعده ده هغه کار بکو چې رسول الله کړی ا کار بنکو چې رسول الله نه او کم نسکو تما سکتان هو کم نه الله رسول چپ پاتې شوی دی نو دا غي نه وسکو چپ پاتې کیو هو بغیر نسیان دا مطلب نه چې الله رسول نه ير دی ا دین دینه ضرورت نشته دا د دین او شریعت قاعده ده بدعتي څه کوي یا بنی اسرائیل اينه چې کوم الله رسول چپ شوی دوی ته چپ نشو سوالونه شروع الله خورته سوي ان تزو بقره یا بقره دي سوالونه شروع څنګه د عمر څنګه د رنگ څنګه ده نو دی ځان ته سختول الله په سخت کړه دا اوس هم زموږ د دین شریعت اصول دی بس چې هغه بکو چې الله رسول ویلي پیغمبر کړي هغه به پریدو چې کوم پیغمبر پریخي او چې د کم نه شریعت چپ پاتې د موږ بچپ پاتیو دینی امورو کې یادو ښا عبادتو کې اوس به دې دوه خبرو خبره یو نترک ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه مونږه امتیانیو د نبی علی السلام خو فعلن او ترکن دا دوړ ټکی به یاد ساته فعلن میو او ترکن میو فعلن مطلب فعل الرسول با ادا کو او ترک الرسول با مونږم ترک پیغمبر کړي دي کوه پیغمبر پریخي دي پریدو با ولی ولی مونږ فعلا ترکن امت یای ځکه دا پیغمبر چې ترک نه ثواب او دین نه دی کنه نو تبه هم نه کې بدعتي په دین پوي هغه ترک رسول هم کوي وی ولی ثواب دی پکې بدکار خو نه دی مو یک خکار پیغمبر بکړه خاص کر دا کم ځای چلیږي دا قاعده عباداتو کې یاد عباداتو کې ولی عبادت سری توقیفی دی نه عبادتو کې نفل ما فعل رسول الله او نترکو ما ترک رسول الله دا پرې خوستل کی لکه مثلا عبادتو کې وګوره ما خام درې رکعات دي سلورم رکعات پیغمبر پرې خره نو بس نترکو ما ترک رسول اوس یو سړی را پاسي زب سلور رکعات کوم نو دا اوس اضافه دنه بدعت او ګناه جوړي یا مثلا دا دا چې په مانځ کې اوله قاعده کې عبده او رسوله بس دیمه قاعده کې وسره درود شریف دی په اوله قاعده کې درود پر خوسته شوی اوس یو سړی په اوله قاعده کې درود وای نو کو په هیره وې تاخير راغې سبا کوي سجسا وکي ګونه وکړه نه ولی ما ترک رسول الله وک او که قصدن یو کو تا یاد بیا څه دی ګناګار دی ګناه موکړه ګناګار هم سرش پساوې سره ګناګار نه دی ساوا وکي او پیر سره بیا څه دی تاخیر کړي د سزا ساوا مې ګناه بوي ولا هغه شی وک چې کوم رسول الله پرېخو نو نترک ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو جنا مولا لقاری مرقات کې وای وای المتابعه کما تكون فی الفعل نو تكون فی ترک ایزن متابعت د پیغمبر چې څنګه فعل کې نه دارنګ بسې ترک کې می خو په کم باب کې یاد ای اٹکه وسره یاد ها اسنه سو ګراپور ته شي پکې پیغمبر لګولې اوس لوډ سپیکرو فیسبوک نه عبادت باب دا عبادتو کې ښه دا سړي دا خو آلات اسباب او مصالح مرسله دي چې جایزي جایز نو عبادتو په باب کې دغه رنګ دام علما وایي لکه یو محدث جمال الدین علامه جمال الدین المحدث اوي ترکه سنتن کما ان فعله سنه ترکو سنت د نبی علی السلام ترک سنت ته لکه څنګه چې فعل سنت پیغمبر یو فعل کړی دا بکې او چې پیغمبر نه دی کړی نو دا نه کول مونږ له سنت دي ترک به موږ د پاره سنت دي نو دا یو بنیادی خبره وا او درېمه پکې سوا ونسکو تما سکت عنه خو بغیر نسیان الله رسول نه نه دي بس شي سکوت راغله ده بس سکوت وي لکه بنی اسرائیل قران حکم شرعي دا سکوتو درنګ د عمر تذکرہ نه او دي شروع وکړه نو دا سه اوسمي بازي کنه خلکو ته ځان خي چې زو جوړه غټ موله نو دا سه تبوسونه شروع کی چې هغه شریعت ته سکوت کړي بغیر نشانه کړي ولی ضرورت نشته لکه مثلا دا تپوسو کوي چې لکه د نوح علی السلام کیشته سوچا تا وا هیڅ ضرورت کیشته چتونو سر زمون سویم ازمون دینی دنیاوی څه فائدہ مولا راکې اسنه دارنګ د دا ابراهيم عليه السلام د ګډ غوخه چاو خوړې نسکو تما سکتانو بغیر نیسی دی مونږ ته ضرورت مونږ ته بس دقه یو عبرت دی چې حکم شوه بچی حلال کا ادا الله حکم ته تیار شو بچی بیا بچ څنګه شوی ګډ راغی د جنت نه غیلال کا خبره ختم او د قربانې سلسله شروع دقه دا دوس چې ګډ غوخه چاو خوړې سر زمونږ سویمه شریعت چپ پاتې شه نو داسې قسم خبرې کله کله وي دا د سیکولر لیبرل هم داسې خبرې راپورته کی نو بیا التخو نس کو تما سکتان هو قاعده ده نو چې جواب ملونی شو ګوره کنه دین کې زموږ د سوال جواب نشتا الکه دا د دین نشه نه ده زموږ ضرورت نه ده د دین دنیا دواړو سره د دې سره واسطه تعلق نشته نه دنیاوی فائدہ نه دینی فائدہ یو معلوماتي نه نه دي نو کله بازي مې مولیان داسیو کی دا دا وی پتن لګي څنګه بصیرتی دا خبرې کوي یو مولا پخواو ناغه تقریر کې چې ما یو مسله کړې و چې د ابراهیم علی السلام دا ګډ وخت چاو خوړې نو وی چاله جواب نه ورته ټول مولیان ولا وی بیا دا کوړی مفتی وی چې مړه دیم داسې مسلیو کې چې مونږ هم حیران کی موږ بیا جواب نه راځي شیخ القران رحم الله به خبره کوله وی چاو خوړی تاسو بدعتانو تاسو کار دغه دی نه کوم سوچي کنه تاسو به خوړی لینو تاسو سم خیراتون پسې ده ا مونږ وی قاعده موجوده ده د بنی اسرائیلو مخکینو شریعتونو بقره کې براج بنی اسرائیلو سویلیو هغه پوره به مونږه ایمان په یو پیغمبر نرولو تر سو پوره چې مونږ تراتلو نکی به قربان تاکله النار داسې قرباني پیش کی چې اور او سوځي نو د مخ کی شریعتونو حدیثو کې د غنیمت باره کې راځي مخکې شریعتونو د پاره داوا چې غنیمت قربانی چې به پیش وا اسمان نه باور را قابیل حابیل واقع کې نه راځي اور راغې دا یو یو سوځو بلنا نو د دغه قاعده مطابق مونږ سوایو اور بسوځولې خبر ختمه یو جواب دی او کو پته ونه لګی نو نه لګی کنه دا خو زمونږ دین شریعت کې غنیمت حلال شو قربانی په خپل خړل چایش نو دا د نس کو تما سکت انه بغیر نه دا نور قران حدیث دین لګو چې پاغه ځان مولا خې پاغه او خاینې له بدې ځان خلکو ته مولا خې وی ورته موسی علی السلام انه بشک الله یقول وی انها بقره انها دا به کوم زمیریا ها انها دا زمیر قصه کا کنه انها په خدا دا چې دا بقره او یا زمیر راجی کیږي میو خو دا دا چې ستاسو د نحوی قیدی دي کنه ورنه نحوی قیدی کله قران ماته ښه خاصه منسوسی قیدی نه دي کله ضمیر مخکیم شي او سکیږي راځي کیږي قران کې دا څه ډیر شي انها بقره دا یو غوا د صفرا او زیړه فاق اللونها خالص ده رنگ د دې یعنی تک زیړه ده تسر الناظرین خوخی خوشحالی خوشحالی کتون کولرا یعنی خالص زیړه دا صفرا زیړه د خو خالص تک زیړه بل داغ دبه پکې نشته ګور ګران کړه وردنګ داسې چې اوانم بین ذالک او بیا دای چې رنگ زیړیو پکې بل داغ د بنی داسې وسوک پیدا کی ګران خبرې شوي ځان ته خپل ګرانه قالو دیو دولنا وغواړه موږ د پاره رب نه یو بیان لنا چې بیان کې موږ ته ماهیا س صفت ته دی غوا ولین البقره دا غوا چې د تشابه لینا ګډه وډه شو په موږ باندې ګډه وډه شو هلته وی بقره ته نو دلته سوی بقره دلته وګوره دا جنس کنه جنس ته اشاره ده جنس جنس ته دیو جنا دا دا چې دا مذکر کو مانس دا ساروي نو دیو جنا شاه عبد العزيز لیکلی دی فتو العزيز کې چې این گاو نر گاو بود وإنه بشکمون چې ان شاء الله که خوښ شي الله تعالی مهتدون خامخا مقصد ته ورسو دا ځل به کې ان شاء الله وي الله ولا توفیق ورک ابن عباس رضی الله عنه کې ان شاء الله نه ویلې عمر کې به توفیق نو ملو شوه بیا تپوس قالا وې موسی علیہ السلام وته انه یقول الله وی انها بقره داغوا ده لا ذلول لا ذلول ذلیل نه ده څه مطلب ذلیل نه ده دا ده په سارو کې ذلیل چاته ویل کی کارنده کنا چې غاړه وی اوتی کار والی لا ذلول غاړه نه ده اوته کارنده نه ده جوتی نه ده زمکه مکه نه دا اړولې زمکه اړولې نه کار پې نه شي څه مطلب یعنی خالص کورنۍ ده کور کې پالل شوی دا کار والا نه تو سوری الارض خپل وای تو سیر الارض قالو دی وی الان اوس جې تراتل دی وکړه بل حق په پورا بیان اوس دی پورا بیان وک تنوی صاحب لیکلی دی پورا بیان صاحب بات اوس زیراته وی صفه خبر وکړه دا مخ کې نه وکړه مخ کې صفه وا هو مخ کې زړه نه منل او سم زړه منل اوس اوس پوي شو هغه مخ کې پويولې هدي اوس وی جې ته بل حق نه مراد سره صفه بیان او پورا خبره بهرحال وی فذبحوها دوی حلال کړه دا غوا فل حال خو ما کادو قریب نو چې دی فلونه کړه وې دا کار د زړنا وې که خو وې داسې بنا زړه باندې زړه دونه نو دلته دا سوال جواب کې ا د ابن عباس له قول مطابق 40 سال تیر شي دا قران یو سو سوال جواب را نقل کړه چې نور ډیر دی خو وخت په تیرې ده کنه دا چې په یو مجلس کې خونه وا حکم شاول زل بس دی لاړ س ورځې بعد الکه موسی علیه سچلم کو یرسب مون خو غوا علالو له خاصم یو سوال پیدا شو چې لکه دا بد سونو مري خا اورګه ز کوئی تور دلاړ شم بیا بل جواب راوړ نال تلاړه کې به وخت تیر شه بیا براغه الله وی دا سره بیا به وخت تیر شو بیا به لکه سچلم کو ملک صاحب خان صاحب غوا سره څوکړل اب ورګه کنه صاحب زمون بل یو اشکال په نو په دې کې دا 40 سال تیر دا حالات ورنه حکم صرف د عامه غواو نو په دې دا وخت تیر شوی د څه لپاره اے لعرض الکتمان کنه خبرم پټوله دا دوا بلوي د چې خبره بس رفع د پیش هو الله والا مخرجون خکار کوونکو ما غس کنتم تکتمون چې تاسو پټول تاسو قاتل پټو الله خکار کاو دا خبره وزلتا چې موږ د بقره سره خو تعلق نشي نو قتل شوی دا قتل څه وجه شوی د دې تفصیل خو نشته خدا سي یو حدیث نه معلومي چې اولو فتنه بنی اسرائیل کانت فی النساء مشکات روایت نقل کړي اوله فتنه بنی اسرائیل کې خسن رااله د نساونه دا سره نو دا بیا مفسرین لیکلي چی دا یو سړی و دولتمن و دهغه لور وه او هغی غوسته نه ورکوله اخر تربوران راپاڅیدل هغی ووژه چی زه دا لور به هم تبالو او مال او دولت به هم راته پاتی شی عزیزان تربوران ا خبره کیس موسی علی السلام لراغه ځکه موسی علی السلام خو سره حاکم دی کنه دای فیصله کی کان بنو اسرائیل تسوسون انبیا فیصله بدل رات نو اچې بیانونه واغستل نو دوی انکار کو دا مونږ نه هغه عزیزان دربوران به جرم او به ګناه سړی مې دا دی کړي ایرا واستې شوې دلیل نشتا گواه نشتا مونږ قسم کو دا مسله غټش یو په یو بل په بل دا الزام لگاو نو بس د دې د ښکارا کولو د پاره الله د موسی علی السلام معجزه ښکارا کړ چې غوا نشي نو بیا بس شي ها ابدای فقلنا مون ورته وې اذربوه اوخه ها د به بازه په بازه د دې وضاحت شو نه زمایر راوړ اذربوه یو ضمیر مذکر به بازه ها بل ضمیر مؤنث چا دې زمیرونو د قتلې دي ځکه چې تفسیر په دې کې نقل نشته چې د غوا غوخه راغسې شي دی او په مړی والی شي چونکه نقل د تفسیر پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه نه رانغه دی وجنه مفسرین تعویل شروع چې کله تفسیر نیمه بسې تعویلی کړ تعویل او تفسیر به علوم القرآن کې او پیچن نوس هر مفسر بخپل وینو او دا تعویل په سباندی کیږي لیکن نقل نی چې نقل نی بیا سی تعویل تعویل ویل کیږي بد درایت تا اب روایتی تفسیر او دا بد درایتی نو درایت کله صرف نه وای کله ګرامری کله نور څه قراینی څه عقلی دې شینو نو بس چا دې درایت ته کتلی چې دا اضربو هو دا ضمیر سره مذکر ده نو سړی مذکرو او به بعضها مؤنث نو مخې د بقره ذکر ده نو راشه ورته راجک نو معنی داش وخه دا سړی په بازي سي د دی غوا ضمیر و تراجک نو دا غواغه خراواغه سه خو مو دا مسله ده چې سلويخ کال پکې منځ کړي او دویم دا خو دا غوا تقدس شو چې په کم شرک ول موسی علی السلام رد کو دا غي زړه کې محبت بیا واچو اچول کی تقدس راځي نه یو خبره ده زموږ حضرت سے وینا از اس سره جدا واقعات یا جدا کدا جدا کا نو ما سوال پیدا شو چې خنو بیا بدی څنګه با سړی جمع دی کی نو وی بز پیغمبر معجزه ده کن ها نه ته مذکر مؤنث دواړه ضمیر شي کیږي کنه صحیح کی صحیح کیږي وی فقل نضربو وی بازها مونږ وته وی او خیدا سړی به بازها په بازه حصے اندام د دې سړی بس لاسونه راواره یو بل سره دا سره غړاو کې خپې یو بل سره دا سی وخه پیغمبر شته دا معجزه شي جمع دی بش دا مطلب نه چې غواپی وخت او راشه لګ مخ کې قران دقه دواړه زمیرونه استعمال کړی دي شاته وګوره ولې راوي وګوره نفس دا دواړه زمیرونه راځي د دې بنی اسرائیلو حالاتو کې یو شتا تو خای نقل او چې هغه د ضمیر نه تعویل کین او هغه د ضمیر نه وکړه خبره ختمه ولی مولانا سینی مفسر نه دی مفسر ته ولی د تعویل حق نه کولیش او هغه خبرم ختميږي چې کومه دا بل مفسرین وې چې بقره زبا سره پاره وا د معبود د توهین د پاره وا نو د سره د معبود توهین نه بلکې د تعظیم راځي بس خبره خط او بس یو توجیه ده څوک قبلې قبول کین نه قبلې نه قبلې موږ په زور پچا نه قبول او خلا کدا دا چې سوچ پیو کنه ان شاء الله دی لورازه په نور بس والات او الله والا مخرجون خکارکون کې او ماغه سکون تم تک تمون چې تاسو پټاو قاتل خکارش فقلنا من ورته یضربو به بازها هو خه بازه اجزا د دې سړی به بازه په بازه اجزا د سړی کذالکوم دارنګ یحی الله الموت جم دی کوي الله مړی ویری کوم خیتا استایاته خپل دلایل د قدرت لعلکم دې د پاره تاقلون چې د عقل نه کارواله دلته سوال پیدا شي چې دا دومره وګد سلسله لنډه ولې نه کوله ها خو چې یا په اول تفسیر په غوې جام دی کوي یا په دې چې د دان دامونه بل سر راګړاو کوي نو دقه سي الله د موسی عليه السلام په قول او دوه دغه سي ولین راجم دي وللته کوئی تور کې اویا کسان په جم دي کړ کنه دغه په دعا سو باسناکم من بعد موتکم نو دم جم دی کولی شي او یا موسی علی السلام تعالی وਹੀ ولی نه کوي اسانه خبره چې دی پلان کی وجل خبره ختمه دا وਹੀ ځکه نه کوله د بنی اسرائیلو بیا به دوی وی د دې موسی مونږ سره روانه ورانه زور وېس پښتنو کنه د ما سره وینا لګی و نو خبره داسې وګدا شو ٹھیک ده او دویم داوا چې د وګدې دې د پاره کړه چې په وਹੀ کړې وې نو یو بداغي دښمنی و او دویم بداوا چې د باس بعد الموت پته نه لګی دا دا دویم واقع ده چې مړی دنیا کې جمع دي شوی نو سخلق هغه وخت کې د باس بعد الموت منکر شیو نو الله رب العزت دا دون او د سلسله دی د پاره وکړه چې د خلکو یقین شي او مړ جمع دی کیږي د باس بعد الموت د ځکه رستو تتمه کیوي کذالک یحیی الله الموت دا دې د پاره ما وکړه چوم دارنګ جم دی کوي الله مړي خلکو ته پته ولګي چې باس بعد الموت شي و یریکم آیاته خی تاسو تخپل د قدرت دلایل دلایل د ژوند دی کولو لعلکم دې د پاره تعقلون قل نه کارواله ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فهي کل حجارت او شد قسوا دا علت د فرق خمسو د موجودین ورستو پنځه ډلې را رواني د کشرانو نو دای د پاره دلته علت ذکر ک کشرانو کې پنځه ډلې ولی جوړې شي وی دا قسوت قلبی قسوت قلبی ثم قصد قلوبکم دا د دې ورستو پینزو ډلو سبب شو زونه تور او ښا شنو ډلې پکې پیدا شي پنځه ډلې پیدا شي نو دا منشاو ګرځي له دوی د دې ډلو جوړولو خبيسه ډلې پیدا شي د دې سخت زړونو د وجه ثم قصد قلوبکم ثم دلتا د استبعاد د پاره ده ښا استبعاد ابو سعود تفسیر ابو سعود کې وای وی ثم للاستبعاد دا ثم استبعاد د پاره ولی وی القصد بعد ما شاهدها مشاهده وکړه دارس مخ کې دا ټول مشاهده دوی کړې وي په کار دا و چې زونه نرم شوي وي خو ثم قصد قلوبکم نو د سباد معنی به څنګه پښتو کې کې لا بیا هم ستاسو زونه وي سخش لا بیا هم په کار دا و چې نرم شوي ثم ثم لا بیاهم قصد قلوبکم سخ شستا سزونه من بعد ذالک پس د دې واقعاتونه سونه واقعات بنی اسرائیل کې تیر شو په کار داوا چې دې سزونه کې نرمي راغلی وا سخ شو فهیه کل حجارته شو دا زونه پشان دا کانو غټو او اشد قسوا بلکې او په معنا دا بل بلکې سخت د سخت په سختۍ کې د غټو نه د غټو نم سخ شو کانی یا د کانی نم سخ ولی وی کانو کې حسنا سي نرمیشته کنه ګورې نه وای نو بشک من الحجارت بعضی د کانو غټو نه لما غدي یتفجر ملون انهار چې جاری کیږي د دین نهرونه کله د غټې نه نهر روان شي مخکې د بنی اسرائیل د یو غټې نه دوله چینی روانې کړي کنه دا سم کله وشي او وین منها او بشک بازو د غټو کانو لما غدي یشققو چی چوی نو فیخرج روزی منه الماء د دین او به کلوې دریاب ني دا سلګ نمو وبخو ته رواني شي او دریم وان بشک منها بعض د کانو علما غدی یهبتو چې راز غړي من خشیت الله د الله دا یارینا کوئی تورو نشه هغه مطالبه د موسی علی السلام پر رؤیت باندې چې الله تجلی وکړه ګټه روز غړي د زرا زرا شي زرا زرا شي یو سم کله کله غرونو کې ایداسي نه بچیلې ګډه بيزي نه انساني ګوره ګټه برا روان شي دا من خشیت الله الله دا یاره نو ګوره ګټه کې خشیت شتا خو انسان ته کې خشیت پیدا نش د ګټه نم سخ شو دا زړه دینا مجاهد وای دلیل لې چې په جماعاتو کې مسنا سه شعور شتا خو هغه شعور مون محسوسونه شته پکې جماعات پای کی بیجان شینو کی می کنه ها وی کنه دا څه وګوره دیونو بوټو کې شته کنه ونو بوټو کې دا غي ابزایش نسل وغیرہ دا شي نه کی دارم پکټو کی وی او دا حدیث کې راځي وګوره نبی علی السلام چې لا منبر نو جوړ او کم استنه ته ډډه والا او منبر والا غ یو زنانه غلام جوړ کو چې بای کې ناس نو دا جړه راوستل غواړي د وجه حدیث کې راځي الله ته جاړه جړه نه درځي د جړه شکل جوړ کې خو کې ځان له وخت کې ښه دا پکاري دویم وای سلور د شقاوت نه دی یو سره جمود العين سترګې چې بالکل چیش بل وا قصاء القلب د زړه سخواله دریم و طول العمل د دنیا غټه غټه منسوبه او د دین د پاره سم منسوبه نه دا بکوم دونه بغټم دا الکه دین د پاره سم منسوبه جوړه او والحرس علی الدنیا دنیا باندې حرس دا سلور شینا دا شقاوت او بدبختی دا ثم قصد قلوبک نو ځان دا سه جوړ چې د الله د یاري نه سترګو نه دریابونه روان شي کني لګ سترګونو خې کني نو عمل خراوان دعوت سره ویلي ادا چې څنګه مونږ سیندي سه په منهج کې ویلو چې سره ځان داسې جوړ کا چې ته د علم او د الله د دین خورولو کې داسې شی لکه دریاب چې ټوله دنیا ته مستفید او یا کدا غنی نو کم اس کم سلګه خپل خزان نو باز لک کارو کا کنی ځان خو سم کا کنه کم از کم خپل ځان کې انقلاب او تبدیلی راواله و ما الله ند الله بغافلن بے خبر اما دا غسن تعملون چې تاسو یې کوي تاسو چې څه کوي بے خبر نه دی خبردار نو دغه قسوت قلبی الله د دې پینځو ډلو سبب ک چې زونه تور شونه دا ډلې پکې پیدا شي